ځکه انفال کې د بدر واقعا ده دا د هجرت په دویم کال د رمضان میاشت کې شوی و او دې صورت کې د احد واقعا ده او دا دریم کال د هجرت کې د شوال میاشت کې د واقعا شوی و آل عمران د دې صورت مقصد څه دی یو قول زمون مشایخ ذکر کوي چې د سورته ال عمران مقصد دی اثبات التوحید والرد على شرك النصارى توحید ثابتوي والرد على شرك النصارى دویم قول بعض علما وی څو علما یو دغه لیکل دي یو مختصر تفسیر او هغه له نومي خېده المختصر په تفسیر القرآن په هغه کې وایي چې مقصد د سورته ال عمران څه دی الصوبات علی الاسلام بعد کماله وبيانه ورد شبهات اهل الكتاب وخاصة النصارى الثبات على الاسلام په اسلام باندې کلک پاتې کېدل بعد کمالی رستدا دین چې اسلام خ کامل شوه دی و بیانه او رستد بیان د اسلام نه ورد شبهات اهل الكتاب او د اهل کتابو د شبهو رد وخاصتا النصارى او خاص کر شبهه د نصاراو وای دې صورت کې دا مقصد ده یو بل عالم یو کتاب لیکل المقاصد النورانیه په نوم باندې هغه د سورته ال عمران باره کې وایي وای غرض او مقصد د ال عمران څه دی الصوبات على منهج الاستخلاف الصوبات على منهج الاستخلاف د خلیفہ او د مشر د دې په منهج کلکېدل او به وی وی دا صورت وثیقه وتاکید لسوره البقره په مساله الاستخلاف لکه سوره بقره کې چې د خلافت مسله ذکر کېده انی جاهل فی الارض خلیفہ وای دا د هغه تاکید دی یو بل عالم دی هغه کتاب لیکل رساله لیکل دا مقاصد السوره آل عمران رمضان په نوم یو عالم دی نو هغه وای وای د سوره آل عمران مقصد څه دی وای تقریر اصول الشریعه د شریعت اصول ثابتې چې هغه توحید دی عدل دی نبوت دی معاد او قیامت دی و ابطال ادیان كلها سوى الاسلام او ټول دینونه باطلي ما سوا د دین اسلام نه وای د دې دا مقصد دی تقریر الاصول الشریعه د شریعت چې کوم اصول دي نو هغه ذکر کړي او د باطلو مذهبونو د نورو ادیانو تردید کوي او د مؤمنانو صبر ذکر کوي دکتور محمد عبد العزيز الخديري دا یو مصری عالم دی دکتور محمد عبد العزيز الخديري دا کتاب دی مقاصد سور القرآن دینم باندې د جهاد مسله ذکر کړي او مسله د الولا والبراء په ذکر کولو د قصې د نجرانیانو باندې مقاصد سور القرآن د دکتور محمد عبد العزيز الخديري دا کتاب دی کله زما خپل نظر چې سورته ال عمران کې سړی تدبر وکي زما ذهن ته الله د تدبر د سوره ال عمران نه رستا یو مقصد ذهن کې چلے دی ان کان صحیحا فمن الله وان کان خطا فمن یوم الشیطان که مقصد صحیح نو دا به الله یو رحمي او که خطای نو فمنی او من الشیطان هغه دا دی چې د سورته ال عمران مقصد اثبات المقاصد العالیه به ذکر تردید عقیدت النصارى فی آل عمران وبیان قبائهم اثبات المقاصد العالیه د قران چې کوم لوی مقصدونه دي نو هغه ثابتې به ذکر تردید عقاید النصارى د نصارا او عقاید رد کړي وقبائهم او د دې قباحتونه وبيان شأن عجز آل عمران او د آل عمران د عمران علی السلام د خزي د مریم د غد بچي د ټول عجز ذکر کړي ان شاء الله دا مقصد د صورت سره خلګي اثبات د مقاصد عالیه او د قران او تردید د عقیده او د نصاراو او قبایح د نصارا او بیان د عجز د عیسی ابن مریم او د آل عمران دا صورت کې غټه مسله ده بقره کې مې ویلو چې مقصد د بقره څه ده نه نه ما چې ویلو چې ان شاء الله د سوچ نه دا معلومیږي چې مقصد د بقره څه دی الدعوه العامه لعباده الله وبيان شرك اليهود نو انت د يهود شرکو نو سن عمران کې دا عکس دی چې اثبات المقاصد العالیه هغه دوی مقصدونه به ذکر عقیده النصارى چې شرکی عقیده د نصارا او د او د دې قبایح او بیان د عجز د عیسی ابن مریم او بیان د عجز د آل عمران سورته ال عمران کې زما د سوچ مناسب آیات د امثال چې هغه ډېر واضح دي نو هغه څلور آیاتونه دي بقره کې ډېر نو دې صورت کې لکم دي اولنې آیات یو لسم آیات ته وګورئ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب دا کاپ په کده به کې دا کاپ په معنی د مثلو دی او مدخول د مثلو چی نو دا مثالی او دا ستوي عادت او شان دی آیات کې مثال دی او ممثل دی الله وایي شان د موجودو کافرو چې د مکی کافر دي شان د څو د موجودو کافرو چې د مکی کافر دي په شان د آل د فرعون دي ګور دلته یو مشبہ ده یو مشبہ به دي مشبہ به چې هغه ممثل دي هغه فرعون او آل فرعون او مشبہ چې دا ممثل دی نو هغه څوک دی موجوده کافر د قریشو او معنا دا ده چې دعب القریشی مثل دعب آل فرعون وجد شبه صدا نو وجد شبه درې خبرې دي یو خبره نزول العذاب معنی دأب الموجودین فی نزول العذاب مثل دأب آل فرعون فی نزول العذاب په دې موجوده او کافر به الله د سي عذاب راوړي لکه څنګه چې الله په فرعونانو راوسته نو مشبہ چې دي هغه کفار مکه دي او مشبہ به آل فرعون دي او دویم مشبه به والذین من قبلهم مخکینی کافر دی وجه د شبه صدا هغه په نزول د چا کې دا عذاب کې یا وجه د شبه دا د مخ کې سلګي فاخذهم الله رستا بذنوبهم هغه دا دی چې ګناهونه سبب اخذ الله المعاصي سبب اخذ الله ګناهونه چې دي دا سبب د دې دی چې الله په انسانان رانیسي کوم انسان چې ګناه وکي الله یې رانیسي او موجوده کافرم ګناګار دي نو الله به د سی ونی سی لکه فرعون چې نیولیو نو به په آیات کې مشبہ چې دي دا موجوده کفار دي مشبہ به سابقین کافر دي ما به الاشتراک چې هغه وجه د شبه ده هغه الاخذ بالذنوب د ګناهونو په وجه نیول دي ګناه سره تبا کوي د ګناه په وجه د انسان شکل بدليږي د ګناه په وجه د انسان نشادو خنزیر جوړيږي لکه د داوود علیه السلام د قوم د ګناه په وجه انسان الله په بارانونو تبا کوي د ګناه په وجه انسان چې دی نو رب العالمین په د غټو باران کوي او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې ان العبد لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه د ګناه په وجه انسان غریب کیږي ګناهونه چې ډیر شي غربت راځي او بخاری کې په کتابو احادیث الانبیاء او په کتاب بدء الخلائق کې امام بخاری یو روایت راوړی دی او دا ډېر یرونکي روایت دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې زمنګ او استاد نفسونه قربان کړي جناب رسول الله یو ځل صحابه ته وایي وای دی بنی اسرائیلو کې یو قوم او است الله ورک کړو نو چرته چې یا رسول الله دا څه شوی و از ما اوراها الا الفاره زما ته دا خیر دی چې الله ته منګکان جوړ کړ دا منګکوري چې جوړ شوی دی وای دا د ربی دینه بنی اسرائیل نه جوړ شوی د ګناه په وجه د انسان نه منګک جوړی او دلیل ول نبی علیہ السلام ذکر کړ چې بنی اسرائیل باندې دوخي په حرام وو نو منګک ته د وخي پي کې د نه خوري د چيله یو د باو د میخي ته کې د خوري ما اوراها الا الفاره د بخاری حدیث ته زما په ګمان نه ده مګر الله دې څه جوړ کړي منګه کان او د ګنا په وجه باندې ورونو الله زمکه کې خلق منډي لکه قارون چې درکړي او د ګنا په وجه الله خلق شرمایي لکه بدر کې قریش چې د بشو شرمې دي او د ګناه په وجه الله خپه کیږي اسمانونو نه د الله عذابونه نازلېږي الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي نو معنا دا ده چې به تشبیه د موجوده او د سابقینو سره پڅکی په اخذهم بالذنوب چې الله په ګناهونو نیولیو او بعض علما وایي چې دا د مخکې لن تغنیه سره نو به به تشبیه د شي دا موجوده به بدر کې ونی ول شي نه به علماء پیدا ورکی نه به ول بچي ورکی لکه څنګه چې مخکینی نیول شوی نه علماء پیدا ورکړي و نو لڅ بچو ورکړي و نو مشبہ موجوده کافر مشبہ به فرعون له نور کافرانو وجد شب درې خبرې نزول د عذاب یو او هغه خلک چې هغه د دینه مخکیو عاد سمود قوم د فرعونانو او دارنګ هغه نور بی دین خلک کذبوا بیااتنا نسبت دروغ کړو سمنګ آیاتونو ته ورې دا نو وی چې کذبوا باندې تفعیل دی او خاصه کی ایجاد ده سمانه دروغ مندلیو پکې آیاتونو کې دروغ نه نکذبو کې دلته د تفعیل خاصه د نسبت ده نسبت د دروغ کړو زمونږ آیاتونو ته نو الله نیولیو په سبب د ګناهونو او الله چې دې دا د ډېر سحزاب والا دی دویم آیات نه پندوست وګورئ دویم آیات د مثال ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون دا الله یو بل مثال ذکر کړي او په دې آیات کې پنځشتمه نقطه او دلیل دی پردیت د عیسی ابن مریم باندې عیسی علی السلام د الله بنده دی الہ نه دی دا مقصد د آیات یما او په دې آیات کې جواب دی د شبهه د نصاراو د نجران چې هغه ویلي چې عیسی علی السلام الہ نشي نو پلار یې شي نو الله جواب وکړ خچې د چا پلار نه نو هغه به الہي نو به خو د آدم علی السلام پلار څه چې مور یې نشته دی نو چې عیسی ته الہ وی وی نو به چاته الہ وی وی آدم ته الہ وی وی او تفسیر مدارک لیکي د دې آیات باره کې چې دا مثال دی تشبیه ده د عیسی د آدم سره خو دې ته عجیب نوم وی نو دا تشبیه د غریب ده د اغرب سره نو اوس آیات د مثال عیسی علیہ السلام مشبہ او ادم علیہ السلام دای مشبہ به وجه د شبه صدا په عدم موجودیت د والدینو کې تاسو وی وی چې د عیسی علیہ السلام پلار نشته دی نو عیسی الہ دی نو به خدای آدم علیہ السلام مور نشته دی نو آدم په طریقې اولاد نه دی نو تشبیه د عیسی ور کړی دا د چا سره د ادم سره او دا تشبیه د غریب د اغرب صدا یقینا مثال او حالت د عیسی د الله په نيز پشان د حالت د ادم دی چې پیدا کړی من تراب د خاورینه دا خدا د بیبي مریم نه پیدا شغه د خاورې نه پیدا دی ثم قال له بیوت الله ویلو کن شا فیکون فسغه موجودو او الحق من ربه معنی هو الحق من ربه دا حق بیان دی الله ویلې دی یا حق ستوي من ربک هغه دې چې هغه د الله د خوانه یا نزول د عذاب د ثابت د استاد ربنا دیم قانون د قوانینو د جهاد نه اول دایت مقصد وایم به مثال ترا ګرځم هغه دا دی چې قانون به د مجاهدینو قرآنی واعتصموا بحبل الله جميعا د الله رسول صدا عبد الله بن مسعود وای دا قرآن دی ابن کثیر وای دا قرآن دی څوک وایي د دې نه اجماع د امت مراد ده خو دا قول کمزورې دی اگر که مدارک ویلې دی غره دا ده چې د الله رسي هغه قرآن دی چې حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله علیه السلام وایي القرآن هو حبل الله المتين دا د الله مضبوطه رسي ده چې چا په منګولې ولګولې من تمسک به نجا ومن اتقى الهدى في غيره فضله الله الله وای قران باندې منګولې ولګوي یو تسنس کېږي مدوا دریم د الله نعمت یاد کړئ عربو تاسو دشمنان وای فالف بین قلوبکم الله لزړونه یو ځای دې آیات کې ماوردی دوه قول ذکر کړي یو قول د حسن نه نقل کړي چې دا دشمنی د عربو و وای دا مشرک العرب لما کان بینهم من السوائل چې د دې منځ کې دشمنی نه وي دویم قول دا دی چې دا د اوس او د خزرج دشمنی و چې یو سل او شل کال د دشمنی چلیدلې و نو الا ان الف الله بین قلوبهم بالاسلام فترکو تلک الحقات ابن اسحاق نه نقل دی چې یو سل او شل کال وروسته د قران په وجه الله د دې ورورولي جوړ کړه الله وای دشمنان وای نو فالف بین قلوبکم الله تعالی مینا واچل د زړونو مینس کې نو فاصبحتم بنعمته اخوانا به ورونه ورونه شیخا دریم وکنتم علی شفا حفرة من النار د جهنم د کاندې په غاړه وای فان قزکم منها الله خلاص کړ دا سو آیات دا په دوو دوو بنا ده څو باندې دوو دوو باندې یو دو دا ده چې امر دو اوامر واعتصموا بحبل الله یو واذكروا نعمت الله دا دو دویم دې آیات کې دو فائدې یو فائدہ اذ کنتم اعداء دا اخبار فالف بین قلوبکم دا یو او فاصبحتم بنعمتی اخوانا دا دویم او دریم آیات کې دو اخبارات دي یو خبر اذ کنتم اعداء او دویم خبر وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها الله اخلاص کړی په دې آیات کې الله یو مثال ذکر کړی دی چې دا مثال الله د شفا حکرتین سور کړی دی دا په جاندل غواړي چې شفا حکرتین څه ته وایي به به مثال وي او ممثل به وي آیات معنی به وکړو مخکې د سوچې د خیره دا شپا چې ده چې دا د شین زیر شي شپا نو دا دوايي ته وای سوره یونس و پندوس کې براشي و شفاء لما فی الصدور فيه شفاء للناس غبین باره کې دي او کله چې دا د شین زور شي شپا شي نو به طرف جهنم علا شفا جربن هارن فنهار به فی نار جهنم الته شفا معنی څه ده د جهنم غاړه زمونږ مسلمانان چې څوک بیماری نو بیمار لا ورشي نو حدیث کې دي چې بیمار دم کا دعا او ته ویوا زمونږ مسلمانان ته وایي لانی خان وای خیر خیر الله دې شفا نصیب شفا نصیب که څه معنا الله دې زر مړ کړي چې د جهنم ته ورورسي چې ودی سي دي اکار غوي د خارو مزل کوه خپل پیش شیخ الاسلام ته چا ویلو چې یو سړی په عربی نه کویږي مجموعه الفتاوا کې نه نو د خپل جبه کې دعا شي کوله شیخ الاسلام ته وی وی الله په ټولو جبه کویږي چې په عربی پیږي نو په نورم پیږي پښتو کې ته وی والله دې روح دا غوته ناشنا دعا وکړه پلاني رنگ دې زیړل الله دې مردار کړي چې جهنم ته ورشي الله دې وي شفا نصیب کړه ګور دې آیات کې یو مثال دې تاسو قاعده یاد کړئ قاعده دا ده ورونو یو څه دې چې هغه ته شفا وایي شفا عربی کې څه ته وایي که خیال هم کړی دا د سین او بچ رواني نو دا یو فان د لاندې نه وای دا څه لغمی کی نو لاندې والي او برڅي سړی کله وای چې دا مضبوطه ځمکه ده هغه چې خپل کی دی یو درس شرکت او روغورځي دغه د شفا وای تشبیه د جهنم ورکړې ده دا غډوغل سره چې د هغه د لاندې غاړه وال شوی او بر تش پرده ځوړندې اشاره دې خبره ته چې انسانانو تاسو چې کله قتل کوئ نو تاسو د جهنم په هغه غاړه ولاړې وئ چې دا غي لاندې طرف لغم وهلې دي بس تاسو مرګ او جهنم ته ورتګ د څه شي دي د یو شي دي نو تشبیه د جهنم ورکړی د څه شي سره دغه شفا جروبین حار سره او د شفا حفرت من النار سره او اشاره دې ته چې جهنم لاندې دی نو ستاسو دا قتل او قتلمی دا دلیل د دې دی چې په ډیر نری پاند باندې ولاړې وي ګوره د سینې چې جهنم ته ورسېږي دا د آیات مثال مقصد دی وکنتم اذ کنتم اعداء کلا چې وې دشمنان فالف بین قلوبکم جوړخ را وسته دې الله ستاسو د زړونو مینس کې تعریف مینه او محبت ته وې او هغه کتاب چې دا غي په عبارتونو کې د ستناقض نه نو هغه ته تعریف وې ځکه د دې کلمات د یو بل سره د الفت او د مینې والا دي فاصبحتم بغرزیدلی وی بنعمته د الله په نعمت چې غو ایمان دې اخوانا ورونو هغه د الله دین هغه الله د ورولې سبب وګرځاو مصعب بن عمر رضی الله عنه بدر کې د دې ورور دې ابو عزیز ابن عمر یو انصاری صحابي دی ابو یوسف د نیولې دی او را ورځولې دی او په دې سینې او ته ډونګ ښکته کړی دی نو دا ابو عزیز ابن عمر چې کله مصعب بن عمر دا ورور ولید خو مسلمانانو سو نو ته ویلې از ما ورور اخلاص میکته نو مصعب بن عمر د ابو اليسر صحابي ته وای وای شد يديك عليه خکلک وتاړه ولی پاین امه ذات متاعي د مالدار خزي زوی دی په دې بل لدر کی نو ابو عزیز دی ورور ته وای اتلک وصاتو کبي ابن امي زما د ابي دوی د دا وسیت زما بارکه وکړه د الله په نعمتونو باندې ورونه ورونه وفرسېدې هغه انصار صحابه چې کله مجاهدین ولرال عبدالرحمن ابن عوف وای وای چې د چا سومه هغه ما ته ویل چې زما دوه خزې دي یو به طلاق کم عیدت به ختم شي تی واخله وای سم شرم راغی وای ما چې ما ته بازار وخه و زه تاجر سړی ما الله دې ستاسو بچو کې تعالی برکت دته ایمان ویل کیږي فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم وی علی شفا حفرتن فغاړه دا کندی من النار د ور د جهنم نه فانقذکم منها فسخلاص کړي وی الله د دینه د قران په وجه انسان د جهنم نه خلاصيږي دغه شان بیانې الله تاسو ته آیاتونه د آیاتونه بیان شو لعلکم تهتدون د دې لپاره چې د هدایت نه کار والی او د دې آیاتونو نه هدایت قبول کړي او دا آیاتونه چې دي د سبب د هدایت وګرځوي آیات یوصل ولسم ته وګورئ مثل ما ينفقون في هذه الدنيا مثال د هغه چا چې هغه مال خرج کوي په غیر د الله د تابعداري او د الله د رضا نه مالونه خرج کړو خیراتونه وکړو په مقصد یې څه دی ورونو د الله رضا نه ده الله دا دې یو مثال ذکر کوي په هذه الحیات الدنیا دا الحیات ترکیبی لحاظ سره موصوف دی او دا دنیا د هغه صفت دی دنیا چې ډیره نږدې ده یا دنیا د دنات نه ده چې دا ډیره رسیده ده رشته چې ډیره رسیده دنیا زمنګ نه سم رسیدان جوړ کړی دي کدا دنیا امینه نه وي دا نفس اماره به سو نه وي او دا شیطان نه وي یره موږ به سم نه کار خلک څه دنیا غر کړو څه خواهشاتو غر کړو او څه شیطانانو غر کړو الله د جړاو د فرید زم ستانه بغیر نشته دی الله ته منګه رحم وکي منګه د دې فتنونه الله خلاص کړي دا ګورې ورونو دا یو خبره سره ذکر کوم هغه ده چې دا کم ترکیب دی موصوف او صفت موصوف او صفت چې راشي نو دې ته ترکیب توصیفي وایي موصف او مصف له چې راشي نو دې ته ترکیب اضافي وایي قاعده دا ده موصف مصف له معنی کې دراسي غلام زید غلام دسیدا غلام بکر عبد الله بندد الله عبد الدینار عبد الدرهم دا ټول ترکیب اضافي دی د دې معنی کې بدل راځي دویم د ترکیب توصیفي د دې معنی کې به حس راځي څه شي راځي حس زید عالم زید حس زید چې هغه څه دی عالم دی زید هڅه زید چې هغه څه دی عالم دی نو ترکیب اضافي کې بدوي وي او ترکیب توصیفي کې بدوي وي هڅه وي په خامه دي خلکو د اعتراض کو هغه دا دی چې ترکیب غلام زیدین غلام یو کلمه ده او زید بل کلمه ده صحیح ده او زید عالم زید یو کلمه ده او عالمون بل کلمه ده دې کې څه فرق دی زید قائمون او زید عالمون او غلام زیدین نو فرق ادا دی ورونه دا یو ترکیبی اضافي دی ترکیبی اضافي د ته شبي جمله وای او دا هم تلخیص کې ویلي چې شبي جمله او ته ځکه وای چې شکل شکل د جملې دی خو کار د جملې کې نشته دی لکه جمله علی چې دا مسند مسند له راشي نو غلام مضاف دې زید ته مضاف له وي نو چې دواړه راجم کې صحیح د شکل خو د جملې دې کدا مسند شي نو مسند له نشته او مسند له شي نو مسند نشته نو غلام زیدین دا شبی جمله ده او زید العالمون او زید القائمون دا کامل جمله ده غلام زیدین معنی کې بدر راځي او دا بل معنی کې به حس راځي بل دا ده غلام زیدین دا ناقصه جمله ده او غلام زید عالم دا څه شی ده جمله کامله ده نو اکثر دلته دا معنی مشهور ده سیده په حیات دنیا په ژوند دنیا خو دا معنا غلطه ده منګه خو یو خله کې صحیح ده خو معنا ځکه غلطه ده چې دا ترکیب اضافي نه دی دا کوم ترکیب دی ترکیب توصیفي دی نو معنا به کې فل حیات په ژوند کې حسې ژوند د دنیا چې د نږدې ژوند دی او کدا تګرانه نو به د سیویو فل حیات دنیا په ژوند دنیوي کې په ژوند دنیوي کې په دا ټکه مو وي چې په حیات دنیا په ژوند دنیا کې لکه دې باندې به بدی ښکار شي من خو به څونه وي زمون مرګري به وي او کله بل چا په مخ کې وي وي نو به دسي ډېر زیات بدګی دا خلک به دسي وخاندي یو ځکه د نوخان سنځدي یو مدرسه کې ماخام منځ کوو هلته یو مدرسه ده نو موږ را پولیو دین وکړو د دې مولیانو د شیطان هم لږ بولای د دا مینو شیطان خې دې دونه سنې ویلي د مولیانو د شیطان هم لږ بولای نو یو مولای چې طالبانو سناس دی او زمنګ ته اوري او د څه نه شوې لري دا ولې کوي ته نو څه کارو هغه بنت وای چې دغه دی دا دا غیر مقلدین دی خلی کو جاهلان دی له صرف او نحو باندې نه پیږي څنګه سلام ورزو نو ما وخندل ما ته یې مولای سی وای څه باندې موږ له یو ډیر نحوی غټ مولا فکر دی وای څه به کوي ما چې تاسو دا بورډ صحیح کی ا بورډ باندې لیکلو جامعه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مې ته دې باندې نه پیږي چې دا جامعه دی ابو ته مصاب دی د دنیا کې نه دا ژوند د دنیا نه دی دا ژوند دنیوي دی یا جن حس جن چې هغه دنیوي ژوند دی کما سلی ریحین ریح عربی کې سلی ته وایي تیز سلی یو تیز هوا رااله او فيها سر سر معنی ابن عباس کوي غلای او دیمه معنی سر تیز وازونه او زجاج معنی کوي سر صوت لهب النار د ور د سکروټ ور د आवाज اصابت هر قوم چې رسیدلی کړي فصل د یو قوم ته هر قوم د ظلمو انفسهم د صفت د قومین دي چې ظلم یې کړي په خپل ځان فاهلكته دې سلی دا قوم هلاک کړي او دا فصل یې هلاک کړي الله په ظلم نه دی کړی لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي وو آیات کې مثال دی مثال وی وی دا مثال او د سورته بقره ایود احدکم دا مثال یو بل قریب قریب دی مثال دا چې دی ورونه یو سړی دی هغه باغ وکړ څه چلے وکړ باغ یې وکړ دې باغ باندې خرچې وکړې دا باغ ورسېده ناڅه په باغ باندې غلې وشو یا یو تیز سیلې را لاګې کې وورو دا باندې وسېسو هلاک او تباہی کړ نو دا سړی به څونه تاواني شوی ها ډېر تاواني وکړ بیخي وته تمه ختم شو دا مثال د څه دی نو دې کې د علماو دوه قول دي یو مثال د دین مراد د انفاق نه هغه انفاق دی چې په صحیح مصرفونو کې خرج کړي خو سره د شرک او د کفر نه او دا فی د ظرفیت د پاره دی فی هذه الحیات الدنیا معنا دا دی زکات په صحیح مصرف ور کوي صدقه په صحیح مصرف ور کوي جمعه جوړي مدرسه جوړي دارنګ د خیر چې څه کارونه دي کوي عقیده او عقیده د څه نه د شرک ده نو د باغ وکړو نیک عملونه وکړو وکړو سم باغ په ترقې دي نه څه په غلې را ور راغه باغ ته ولګي اګلې ور څو چې د کوپر سمړ شو بس چې د کوپر سمړ شو نو باغ له تباہ او برباد کړ صفا میدان ته شو نو دا مثال د هغه چا د پاره دی چې انفاق په صحیح مصرفونو کې کوي خو سره د عقیدې د څه شي نه د شرک او د کفر نه کوي یو قول دا دی مثل ما ينفقون مثال د هغه چې دوی خرج کوي د مالونو نه سره د کفر او د شرک نه او په هدي حیات دنیا بس صرف دنیا کې یو نوم د پاره خرج کوي دیم قول دا دی چې مراد د انفاق نه خرچه کول دي د پاره د ترقی د دنیا پیسې لګي وخان لالي واغان لالي خود څه د پاره چې خلک را لوټ راکی د څه د پاره چې لوټ راکی کوټ راکی بوټ راکی دا لوټونو کوټونو لوټونو بوټونو سیټونو په دې لانجو څه شوه دی رسیدلی کړي هر څه قومین پسند یو د څه قوم ته ظلمو انفسهم چې په ځانونو ظلم کړي دي ظلم څه دی ان الشرک لظلم عظیم فاهلكت پس هلاک کړي د وسیلې هو دی پس الله ظلم نه دی کړي الله په دې لیکن و دې په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی چا غویل د سورته نیسا یو دیرشتم یو څولېختم اته پنځوستم او څلور شپېتم آیات دا دنیا او د مافیها نه غوړې او قران چې شروع دی نو دای تون صورت دی څلورم په یا یوحنا سي شروع کړي او دې کې ابتدا د مخلوق ده او چې د نیمه نه ورواوړي مریم طه انبیا نو څلورم به کوم راځ حج هغه په یا یوحنا شروع کړي اول ته انتها د مخلوق ده نو دلته بدايه د مخلوق اول ته نهایه د مخلوق مقصد السوره د سوره نساء څه مقصد ده بعض علما وای مقصد د نساء المقاصد العشره العالیه لس غټې مسلې سورې نساء ذکر کړي یو مسله اثبات د توحید دویمه مسله بیان المعیشت الاجتماعی اجتماعی زندگی ذکر کول دریمه مسله بناء الدولة الاسلامیه اسلامی حکومت جوړول چې هغه کې ادا او امانات عدلی پنځه شپې ته کې دې ته اشاره ده څلورم مسله التحذير للمؤمنين من الفئات المخالفه لشرع المتين مومن یې رئی چې اے مومنه کومې ډلې چې د شریعت مخالفي لکه کافر منافق مخالف د اسلام نو ته مهرباني وکړه د دې نسان وساته التحذير للمؤمنين من الفئات المخالفه للشرع المتين پنځم مقصد التحذير للمؤمنين من التساهل في حقوق الارحام والايتام من النساء والرجال اے مؤمنة زان وساتا حقوق كتر تساهل مكوا التحذير للمؤمنين من التساهل في حقوق الارحام وليتام من النساء والرجال شپږم مقصد صورت کې د الله یو قانون چې ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج ولا مشقه الله دین کې تنسه نه درځولې ومه مسله جهاد فی سبیل الله او غرض به کې څه دفاع د دین اسلام نه دلیل په دې باندې چې نبی علیہ السلام دا د الله رسول دی او د ټولو پیغمبرانو اخیرنه دی وای سورته نساء دا لس مقاصد بیانې دته مقاصد عالیه عشره د قران وای دیم قول دا دی دا یو عالم دی احمد سہیل نومی دی دا کتاب دی رساله دا مقاصد القرآن دینم باندې بقاعی داغه کتاب د مساعد النظر د بقاعی هغه دا وایي چې سورته نساء دا لس غټ غټ مقاصد بیانوي دویم قول دا دی چې مقصد د سورته نساء اهمیت العدل والرحمه بالضعفاء اهمیت العدل والرحمه بالضعفاء انصاف وکا د کمزور خلکو سره تسوکا رحم په وکا دیو جن سورت نساء کې د الله د وڅو لیک نمونه ذکر شوی دي چې هغه دلالت کوي په عدل او رحمت باندې او دې ته صفات د مغفرت وایي دا څو شو د دوا دریم قول باز علما وایي وای مقصد د صورت څه دی اقامت العدل وبيان حقوق النساء والضعفاء اقامه العدل وبيان حقوق النساء والضعفاء عدل انصاف او د کمزورو د خزو حقونه لکه دلته به حقوق النساء ذکر شي حقوق الیتام به ذکر شي احکام د میراث وي محرمات د زنانو نه وي علاقه بین الزوجیت احسان دا ټول ذکر کوي بعض علما وایي وایي د صورت مقصد څه دی تنظیم المجتمع ببیان الحقوق الاجتماعیه تنظیم المجتمع ببیان الحقوق الاجتماعیه زمنګ مشایخ وای وای مقصد د سورۃ النساء څه دی دفع المظالم دفع المظالم ظلمونه دفع کېدل او د دې لپاره دوه قسمه امور ذکر کیږي یو امور د تدبیر المنزل او دویم امور د سیاست المدن زخبل دی صورت کې چې کله ما ډیر سوچ پکې وکړ بس زمونږ یو نظر دی ان کان صحیحا فمن الله وان کان خطا فمن یوم الشیطان هغه دا دی چې د سورته نساء مقصد څه دی الامور الانتظامیه به ذکر حقوق النساء والایتام والضعفاء الامور الانتظامیه امور انتظامیه د اصلاح د معاشري ذکر کوي به ذکر حقوق النساء د خزو حقونه ولیتام د ایتمانانو حقونه والضعفاء د کمزور خلق حقونه وغیر ذالک دا صورت صورت نساء دی کی د آیت الامثال نه علا کل شین مخیتا دا الله یو مثال ذکر کوي آیات کې دوه قسمه شفاعت دي یو ته شفاعت حسنه وي هغه شفاعت چې د شریعت سره برابرۍ نو چا چې چا نیک شفاعت وکړ نو یکن له نصیب منها الله به له یو پوره حصہ د اجر ورکړي څه شی به له ورکړي پوره حصہ به له ورکړي نبی علیہ السلام وی اشفعوا فلتؤجروا تاسو شفاعت کوئ الله به اجر درکړي او بل روایت کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زه د مسلمان په یو حاجت کې لاړ شم دا مال غوړه دې د دینه چې زه دوه میاشتې اعتکاف په مسجد حرام کې وکم نو چا چې نیټ سپارښ وکړ الله به له پوره اجر ورکړي دا اوس مثال دی یو سړی بد شفاعت وکړ بد شفاعت څه دی د ګناه شفاعت دی نو یکن له کفل منها دا بدل یو انډې شي راغلی وخ باندې بار چې تړي یا خر باندې نو دې باندې به دوه بوجي تړي یو یو طرف ته یو بل ته دی یو ته یو کې پلوي دی بل ته بل کې پلوي او دې دوړو ته کې فلین وي او دا د بره چې څه شی په پروتي نو دې ته علاوه وي بخاری کی حدیث سے عمر رضی اللہ عنہ دا آیات ولست اولئک علیہم صلوات من ربهم دا یو ورحمه او دا بل نو عمر وی نعم العدلان ډیر خاندې دي واولئک هم المحتدون عمر وی ونعم العلاوه دا پاسنه بارم په ډیر خدي ګورې ورونو دې آیات کې الله تشبیه ورکړي ده مثال ورکړي ده د هغه چا چې غلط سفارش کوي غلط سفارش څه دی چا غلا کړی ده د سفارش کوي چا قتل کړی ده سفارش کوي چا عبادت نه دی کړی د سفارش کوي قاضي نه خلاصي نو الله د دې شفاعت کوونکی تشبیه ورکړي د یو خرڅه د څه شي سره کار سره حمار ګل چې ته وایي حمار فعال وزن چې دی الله د تشبيه ور کوي د خر سره لکه څنګه چې خر زیات ځای نه پیژني آیات ته ګوري بل ډېر باریک آیات دی لکه څنګه چې خر زیات ځای نه پیژني او یو رمباړه کوي خلوازي نو دې ځای مونږه ځای نه پیژني په زیر د دې چې د حسنې شفاعت یې کړې وي د سیئې په شفاعت کې د خلق شان رقم راړو خبره باندې پوهیږي کنه دیمه تشبیه ده لکه څنګه چې خر شیطان ویني आवाज وکي نو په د باندې شیطان باعث شوی د غلطي ګناه شفاعت یې دریم خر چې دومره غنم واخلي یو په یو طرف کې بل په بل طرف کې نو خصور کې رواني خو چې یو پروژه یو روانه او دا یو طرف ته اندې یو دا بلې نه نو به خر نشي کړي بوجي چې به خېټ کولم خري او دا بډک کله یو خالي یو کله بل خو نو الله دې انسان ته وجه انسان تا د ګنا پیټه اوچت کو ستانه بزې او څلور خبيسه خر جوړ کما او دا ګنا به ته وتړم او د یو طرف بار بلته جوړ کړم دا دویم طرف به دې نه ولا یکن له یبه د کتلن یو انډه مين نه دي شفاعت نه او الله وتوي وسه وړه او یو انډه دا نه وړي کیږي تشبیه باندې پول شي کنه دا تشبیهات آیاتونو د سورته نساء بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مقصد د سورته مائده مائده څه مقصد دی تاسو څوک وایي من ته د سورته مائده مقصد نو یو قول دا دی چې الوفاء بالعهود والعقود وست عشر نداءات من الرحمن لأهل الإيمان څو خبرې شوې کې درې الوفاء بالعهود لوزونه پوره کا والعقود د الله وعده پوره کا و16 نداءات شپارس اوازونه دي من الرحمن لاهل الايمان چې دا اول آیات دویم آیات شپږم اتم یولسم پنځه دیرشم یو پنځوس څلور پنځوس و پنځوس و اتیا لسکم سل څلور نوي یو سل یو یو سل پنځه یو سل شپږ یو عالم یو رساله لیکلې ده المقاصد النورانیه یو دکتور دی محمود په نوم باندې هغه کتاب لیکلی الابداع فی اتقان حفظ القرآن دی نوم باندې هغه کې وایي د سورته مائده مقصد څه دی بیان الحلال والحرام فی الاسلام بس اسلام کې د حلال او د حرام فرق ذکر کړي دکتور محمود نبیل په نوم باندې د دین حفاظت وکا څلور پنځوس کې به وای د نفس حفاظت وکا دو دیرش کې د عقل حفاظت وکا لسکم سل کې د عزت حفاظت وکا پنځم کې د اعمال حفاظت وکا اته دیرشم کې دریم قول زمنګ د مشایخ دی زمنګ مشایخ وای وای صورت کې څلور خبرې دي تحریمات د الله او تحریمات د عبادو نصر د الله او نصر د عبادو دیم والتزام الشرائع والحدود شریعت چې کوم حدود ذکر کړی دي دا څه وکړه ها ځان باندې لازم کا و اکمال الدین او الله دا خبره ذکر کړي چې دین پوره دی او ورسره ولداءات الرحمن لاهل الايمان او نداعت ذکر کوي د مهربان بچا د پاره د څو د دیندارو خلکو دا وی مقصد د صورت دی خو کله چې انسان لکه چې جوړ دي صورت مائده کې سوچ وکي نو زما د سوچ مناسب هغه دا دی چې صورت مائده کې دوه غټي خبرې دي بیان العقود الشرعیه د الله عقدونه چې الله وای دا وکاو دا مکاو یو پکې دا مسله ذکر کړي او دویم بیان من نقض العهود الالهیه هغه خلق چې هغه د الله لوزونه مات کړی دي نو دا هغه تذکرہ کوي مایده کې دوه خبرې دي کم بیان د عقود شرعیه یو او بیان من نقض العقود الالهیه چا چې عقود الالهیه څه کړی دا عقد د تحریم دا مکوي حرمت علیکم دا نور محرمات دا عقود دي کنه یسالونک ما سوهل لهم دا ذکر د حلال او پس د حرامونه یا ایه الذین آمنو دا بل عقد شرعی دی طهارت ځان کې پیدا کا یا ایه الذین آمنو کونوا قوامین دا بل عقد دی په درې طریقو باندې انصاف گواہی وکا ورپسې به هغه خلک چې هغه لوزونه مات کړی دي ګورئ ولقد خذ الله ميثاق بني اسرائيل دا یو ناقضین د عهد دیم ورپسې روسه آیات ته وګورئ ومن الذين قالوا إنا نصارى دا دویم ناقضین د عهد دریم ناقضین دا عهد لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح سلورم ناقزين وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه بنزم وإذ قال موسى لقومه ورپسې واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق دا ټول هغه ذکر کوي نو سورته مائده د اول نه اخیره پورې دا دوه خبرې بیانې د ولسم آیات نه روستا الله د هغه خلق حالت ذکر کوي او د ولسم نه چې هغه لوزونه مات کړی دي ولقد خزلنا ومن الذين قالوا انا نصارى وقالت اليهود دا مثالونه دي د نقض العهود ورپسې روستا راشي دا د الله عقود ذکر کوي نو ما یې دکې نور مثالونه نشته دي صرف دقه یو خبره ده چې امثله د نقض العهود لکه د حابل واقع او د قابل به ذکر کی قال رجلان د بنی اسرائیل هغه واقع به ذکر کی نو زمن د سوچ مناسب او د تدبر د قران نه هغه دار چې مایده کې دوه غټي خبرې دي بیان العقود الشرعیه دا الله عقدونه چې دا حلال دي دا حرام دي دا وکا دا مکوا دا خدي دا بد دي وبيان نقض العهود الالهيه چا چې د الله له دونه مات کړی دي نو دا به تذکرہ او صورت کې دا دغه مثالونه او واقعات دي نور آیات الامثال په صورت مائده کې نشته ان شاء الله سبب سورہ انعام نشرو کو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد